وابیت زه شپه کوم فوق صراط ادهم ملجمې د پاسه په ملا د تور اس باندې ملجمې چې زین کړی شوی زه شپه کوم د پاسه په ملا د اس تور باندې ملجمې چې زین کړی شوی صراط خو ملا ده که نه ادهم تور وحشیتې سرجن علی ابليس شوا نهد مراکله نبيل المحزن خپل دغه بیانوي کنه خپل غریبي عبل پر عربی کې مضبوط انسان ته وایي چې تکړه او مضبوطي غوښین او مضبوطي او هغه اس چې تکړه او مضبوطي هغه ته عبل وایي شوا اطرافو ته وایي اطراف نهد ډیرکۍ ته وایي ناهده امانسه اذا بلغ الى بلوغ ته ورسي هغې ته هم وایي او لوړ ځای ته هم وایي او لوړ ځای ته هم وایي مراکل جمع د مرکل ده مرکل دې ته وایي د اس تیز روان دی یوه خپه په بلې پسې پسې کوي بله په بلې پسې پسې کوي تیز روان دی دې ته وایي نبیل په عربۍ کې غشې ته وایي او محزم زید اس ته وایي زید اس ته وایي ښه دارنګې نبیل هم څورب ته وایي وحشیتې زنده انا ابل شوعه په طرف د مضبوط اس په طرف د مضبوط اس نهد مراکله نبیل المحزم نهد چې پورته دی او چت دی مراکله قدمونه د ده پورته دي قدمونه د ده نبیل المحزمې سورب دی ښه حق دی هغه ځایونه د اسې چاق دي ځایونه د اس چې ډنډو کې دا ډونډا کې دي ډونډا کې چاق دي نه دین مراکله بوت بوت دي مراکل د مراکل دا قدمونه چې تیز اخلي وخت په چته کړی نه بلبسه او چته بلبسه تیز دي نو دا شاته قدمونو دا زنګونه نه دي او دا د سو خوا دا یې بوټ بوټ دي بوټ بوټ دي سو خوا خوږ شوي په دې مزل کې نو بوټ بوټ دي نبیل المحزم چاق دي اطراب د ده چولي وغیره دي او ډونډاکي دي هل تبلغن هل تبلغني دارها شدنیتن په دې وجه چې د څکلو نه محرومه ده، د اوبو د څکلو نه محرومه ده، مصرمي، غوڅه کړې شوې ده، د خوراک نه، قطعه کړې شوې ده، د خوراک نه، ولې؟ ستړې شوې ده، نو چې ستړې ده او اوبه نشته چې ویې څکي، نو د اوبه او د خوراک. نه محرومه ده نو خلک پرې بد وایي ځکه چې خواره شوې ده وایي داسې هډوکي ده درې کوه څه هډوکي ده داسې وایي لعنت چې لعن پرې ویلی شوی بمحروم الشراب په دې وجه چې د اوبو نه محرومه ده مسرمي کټ کلې شوې ده د خوراکونو نه خطارتن متکبره ده ډیره متکبره ده خطارة اوښه ده تیزه تیزه اوښه ده غب السرا پټیږي په تیارو کې تیارو کې تیزه ده پټیږي په تیارو کې تیز روانه په تیارو کې پټیږي زیافتون په تکبر تله کوي په تکبر تله کوي ښه تتس الاقامه ماته یې ګټې ماته یې ګټې بذات خفین هغه خپړه باندې مې سمې چې کلک دی دغه څه شی ته وایي نلونه د هغې کلک دی نلونه د هغې وکأنما هغه ته وایي چې غوږونه یې کټ شوي او نعام شترمرغ ته وایي او اوښو د دې مقصد دا دی چې دا اوښه تیزه روانه ده رفتار د دې اوښې مشابه دی مزل د دې نژدې دی مشابه دی بین المنسمین په مابین د اوښ او د شتر مرخ کې بین المنسمین په مابین د اوښ او د شتر مرخ کې داسې روان دی تیزه او دا قدمونه نږدې نږدې کوي لکه د شترمرغ په شان قدمونه نږدې نږدې کوي ماته کاڼي عشية په وخت د مازيګر کې بقريب بين المنسمين مصلبي چې ږدي قدمونه نژدې نژدې په شان ته په مابين د قدمونو د شترمرغ کې داسې شترمرغ چې بوچي غوږونه يې دي. اسم يمانية لاعجم الطمطمي. چه تړ تړ کوي فصاحت يې نشته فصاحت يې نشته اصل کې يمنيان اکثر د شپنکو نه حسابي نو ځکه يمني ذکر کوي شپنکيان خو سعوديان مي خو يمن په خوانه غريب دي نو شپنکي د يمن اکثر دي کما اوت لکه څنګه چې راځي هغه ډلې اوخان لاعجمه ورپسې کېږي دا شتر مرغان کلتا راسه سر د غره تا ورپسې کېږي شتر مرغان سر د غره تا معنی اوچت سر ته کأنه ته به وایې دا چې دا حدشن کجاوه ده علی ناشن په کټ باندې لهن چې د دیو لپاره ده مخیمې په خیمه کې. ته به وای دا کجاوه ده په کټ باندې لهن د دیو د پاره خیمه داره ګوره دا مړی چې وشي د پخوا نه اوس هم په دې ښکته وطن کې یو څه د هغه غونته جوړ کړی د کجاوې په شان شی جوړ کړی هغه کټ د پاسه شی چې سي دغه پرتلی داسې جوړ کړی که نه حدجون نه دلته دقه مراد دی پیښو پې داسې غټ غټ دی شربت بماء الدهر زين فاصبحت زوراءة تنفر عن حياز الديلمي شربت چی اوبه څکی اوبه څکی بماء الدهر زين په اوبه د په اوبو د دهر زين کې دا د بنو تغلیب اوبه دی او د بنو بکر مینځ اوبه څکی په اوبو د دهر زين کې فاصبحت پس وګرځي دا دغه اوښ او دغه شترمرغ اوبه څکي فاصبحت وګرځي زوراء کږه تنفرو چې روانه يي عن حيض الديلم د اوبو د ديلم نه څه معنی ده اوبه وڅکي مړه شي نو بيا د اوبو نه روانه يي. هغه ته پیشپړانګی وایی دلته شته کنه دی ته پیشپړانګی وایی نو دا اوښه د دی نه ایریږی هځی جل وعشه هی عشیه معوم غټ سری ته وایی معوم په عربی کی غټ سری ته وایی پوه شوی پی وکانما تنآ ته به وایی دا اوښه لری کیږی ډډه کوي طرف ته کیږی. د هغه اواز نه چې د شپې راشي د هغه اواز نه چې د شپې راشي د پیشو اواز ته هزیج وایي کپا که انما ته به وایې دا چې دا د اوښاتن ا ورسته کېږي بجانب دفها یو طرف ته یو طرف ته الوحشي د پیش پړانګي نه من هزج العشي د هغه اواز نه چې په ماښام کې وکړي په دې حال کې چې دا اوښه په غوسه يي، غوسه يي، اتقاها بالیدین و بالفم، ځان ساتي د اوښي نه په دې مخو پنجو باندې او په خولې باندې، ځان ساتي د اوښي نه په مخې پنجو باندې او په خولې باندې، په مخې پنجو په خولو تي ځان ساتي. ابقا لها طول السپار مقرمدا. سندا ومثل دعائم المتخيم د اوښې خبره کوي ابقا لها باقي پاتې کړې ده د دې اوښې دپاره باقي پاتې کړې د دې اوښې دپاره طول السفار اوږدو سفرونو اوږدو سفرونو په دې اوښه سفرونه کو که نه اوږدو سفرونو مقرمه ده هغه ملا سندا مضبوطه، مقرمه د هغه ملا ته وایي چې غوښه یې وخوړل شي، ختمه شي او دا ړوکې دې چې ښکاره شي، قرمت دې ته وایي. دا قرمت اصل کې هغه کاڼو ته وایي چې په دې ښکته او تن کې په هغه هدیرو باندې په قبر ایښو دي، هغه کلک کاڼي. دلته هغه ملا ده چې دا ړوکې دې چې چجونه یې ښکاره شي، کنه هډوکي. اقالها. لرګو د خیمې په شان تا د سیخانو د خیمې د خیمې د سیخانو په شان ملای ده برکت علی جنب الردای کانما برکت علی قصب اجش مهزمی برکت سملی برکت سملی بروک د اوخ ملاست ته وای ښه په ګونټو سملی کنه برکت سملی علا جنب الردائے پاغا تخی طرف بانی په خی طرف دسی څملی په خی طرف نو چې په دې خی طرف څملی کنه نو چې د لاندې درمی یا نلونه نو په دې درمو په نلونو زور راشي نه خو منځ کې ډډي کنه استعمال کوي چې چغار کوي ځکه یمن شپنچین ډیری نو اوښان به ډیری پریوزی علا جن بن په خی طرف الردا په یمن چه یمن چه زینوم ده که انما برکت ته به دا پریوزی علا قصبین په درمو بانی اجشا دسی درمی چه اواز کئی محزمی ماتی کړی شوی اجشا دسې دورمې چې اواز کوي محزمې ماتې کړي شوي وکأن ربا او کحیلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقمې ګوره دا اوښه چې روانه یو تیزه په دې غرمو کې دا خوله ترې روانه شي نو داسې خوله یو خري نزله او حش الوقود حش صيغه د مجهول ده اور ته وایي وقود هغه خشاک ته وایي چې لمبه کوي هغه خشاک ته وایي چا لمبه کوي او جوانب جمع د جانب ده کنه قوم قوم یا کحیل دي ګوګړ او ننزله دي ګوګړ او ننزله دي منقدا ټینګ ټینګ ټینګ ټینګ ټینګ حش الوقود به چې بلیږي اور په دې باندې جوانب قوم قومي تر چاپېره دغه تانبې د لوشي نه ګوره خټه ده د تیلو تارکول دي، د غوړو خټه ده او یا نانځله دي او د اور ته تېر چاپېره تاو کې نو ناروبېږي به او بېږي به که نه؟ وایي دا خوله ته داسې بېږي د دې اوښي نه په دې مزل کې لکه تارکول. په اور باندې کېږدې په لوښي کې یا خټه د تېلو په اور باندې کېږدې نه یا نانځله په اور کېږدې هغه ټینګ نانځله او ټینګه خټه د غوړو یا د تارکولو او بیا چې اور پسې بلی نو نروب شي او بېږي که نه نه قضا تارکول هم په اور نروبېږي نو په سره کې ارتوي که نه وکأن روبا ته به وایې خټه د تېلو او د غوړو او کحیلا یا نانځله ما قدر په دې حال کې چې ټینګي خوش الوقود به بلېږي اور په دې باندې جوانبا قوم قومي د هغه تېر چاپېره د هغه لوښي نه نو هغه لوښی بیا هغه اشیا په کې پراته یو اور پسې بل کې نو نرم شي که نه نو نرم شي نو څاڅکي ترې روان شي که نه دقسې د دې نه هم دا خوله بېږي وره دا لوښی دی غوړ دی چارکول دې پسې بل دی کوم دا څاڅکي ترې روان شي که نه دقسې دې نه دا بلېږي بېږي او دا دغه ته وایي دا سړی چې دا حیوان چې ستړی شي او خوله پرې را روانه شي د غوږونو د لاندې نه چې دا خولې بېږي هغه ته زیپ راوایي د انسان چې مزل وکړي خولې شي په دې ځای باندې د ښتو نه د سر نه باندې خولې را بېږي که نه دا د دې ځای خولې ته زیپ راوایي چې په دې ځای باندې روانه یي ښه پوه شو پې کوم ځای باندې روانه یي دغه ځای باندې سر نه روانه یي که ته زیپ راوایي ښه دا لغت یاست کړئ غزو په هغه نه اوښه ده چې دا تندی سې تریو نیولی غوسه ناکې اوښې ته غزو به وایي هغه سړی چې غوسه ناکې که نه هغه ته هم څه وایي غزوب وایي جسرتین جسر پل ته هم وایي جسر اصل کې پل ته هم وایي او جسر دې ته هم وایي چې په یو ځای تیز رواني او ضیافت تکبر ته وایي چې په نیاز او په تکبر باندې سړی روان وي. ښه پنیق مضبوط حیوان ته وایي. ینباع من ظفرا غضوب خوله بیږي د دې اوښې نه په شان ته دغه خولې چې بیږي. د غوږونو د خوا نه د غضبناکې اوښې ينباع بېږي د دې نه خولې من زفرا د هغه غوږونو نه د غوږونو نه غضوب چې غوسه ناکه ده جسرت تیزه ده جسرت تیزه ده ضیافت متکبره ده مثل الفن مثل الفنیق المکرم په شانته د اړک حیوان چې مالک ته ډېر عزتمن يي، په شان ته د اړک حيوان چې مالک ته ډېر عزتمن يي. فکر هم شو يان باعو بيګي خوله من زپرا د هغه غوږونو د خوانه غزوين غوسنا کدا جسرتين تيزه دا ضيافتين په تکبر او په نازبين توب مزل کوي په مثل د هغه اړک حيوان عزتمن ان تغدي پي او دغه هم راځي د دې بخیل راځي تب بخیل ته وایي احادیثو کې راغلی دی بخیل ته وایي او دغه دا بادر سړی ته هم وایي نیونکی ماهر ته هم وایي ماهر ماهر ماهر ان تغدی فی دون القناع کو چرته ته ښکاره کړه مخ په خوا د پرده کې ته لرې کړه زما په خوا کې پرده ته لرې کړه زما په خوا کې پرده نو زه طبون ماهر یم په نیونکي د هغه بادر سړی چې نیزه زغری اغوستی اثني علی بما علمت فانني سهل المخالقه اذا لم اظلمي دا ساګ دا عبارت اوس ثنا ووا صفت وکړه زما په هغه طریقه چې ته پرې پوه یې، چې ته په کومه طریقه پوه یې، په هغه طریقه زما صفت وکړه، ځکه زه سهل المخالقتي، نرم دي اخلاق زما، اذا لم ازلمي، کله چې په ما زیاتی ونه شي، چې په ما زیاتی ونه شي، بیا مې اخلاق نرم دي او چې زیاتی راباندې نه کېږي، زیاتی راباندې څوک، بیا مې اخلاق نرم نه دي. نو زما ظلم به ډېر سخت ناکاره دی، زه به په سړي باندې ځای طی کوم. مر مذاقته، تریخې څک د هغه، تریخې څکل د هغه، کطعم العلقم، په شان ته د څکلو د مړه غونې، په شان ته د څکلو د مړه غونې، حنظل، لکه څنګه چې مړه غونې څکل تریخې وي، دقه زما څکل هم تریخې دي. ولقد شربت من المدامة بعدما مالی و عرضی وافر لم یکلمی فاذا شربت کله چې زه څکم شراب زه هلاکونکی مال لره خپل مال هلاکوم بزجاجة صفراء ذات اسره قرنت بأزهر في شمال مقدمه بزجاجة سکم شرابو پاغه شیشه کې شیشې په لوح کې سپرا ء زېړ لوښی دی، زېړ لوښی، اسرة د کرښو والا دی، د کرښو والا دی، یعنې ښایسته لوښی دی، قرنت چې یو ځای شوی دی، بأزهر د هغه سپین او واضح لوښي سره، چې جېک دی، په جېک کې څکمه. ښه په شمال مپدمي مپدمي پدم يپدم تقديم ها دغه څه کنه ښه نو قرینه چې او ځای شوی دی به ازهره د هغه سپین لوښي څه ده شرابو په شمال په باد شمال کې چه بعد شمال سخت حالت قحطی زسکمه مپده می دسه لوښی چه هغه غټ لوښی غټ لوښی پوه شو پی غټ لوښی یو مپده می سپا لوښی سکم زه شراب په هغه شیشه لوښی سپرا چه زیړی ذات اسره خاوند کرښي قرینه چوزه شوی به اظهره د هغه جیک سره سپین جیک سره په شمال په ګس طرف ګس ګس لاس کې مقدمي چې هغه غټ پراخه لوښی دی مقدم پراخه ته وایي صفا ته هم وایي ګس لاس کې مې لوښی او په ښی لاس کې د ښی لاس ګیلاس ته راړومه د ابریق د جاب د ابریق نه او څکم یې نو هغه غټ لوښی دی او د هغه نه به د ګس لاس چپ د ګیلاس ته راړوم په ښی لاس کې مې ګیلاس او په جب لاس کې ابریقي او د ته راړوم فیضا شربتو کله چې شراب څکم نو پایننی مستهلکن زه هلاکون کم مال خپل لره و عرضې و آفرین عزت زما پوره دی لم یکلمی چې زخم شوی نه دی عزت مې پوره دی عزت مې نه دی زخم خو مال لګوم مال لګوم او عزت مې زخم شوی نه دی و اذا صحوت فلا اقصر عن ندا وکما علمت شمائلی و تکرمی و اذا صحوت کله چې زه په هوښ شم د شرابو نه په هوښ شم هغه خاوند د ډمګۍ ترکت پریښی ما دی، پریښی مې دی مجدلا په دې حال کې چې غورځولی شوی یې دی کله ته خاوند د ډمګۍ ترکت پریښی مې دی مجدلا په دې حال کې چې غورځولی شوی په ځمکه تمکو پریسته چې حرکت کوي کسې د د یرې نه حرکت کوي سږي د ده سږي د ده د يرې نه کشدق العالم په شان ته د اوښکې د نيم شونډې اوښه په شان ته د اوښکي د نيم شونډې اوښه نيم شونډی اوښ هم شته که موږ څه خبره اوښکی حرکت کوي خوځي موږ څه لیدلی سبقت اذا له بعاجل طعنه ورشاش نافذه کلون العندم سبقت وړاندې شوی دی لازم هغه ته بعاجل طعنة په جلت نیزې، جلت نیزې، و رشاش او په هغه ځږه غشي باندې مې ورته لاس وړاندې شوی، په ځږ غشي باندې، ځږ غشی نه دی چې وزرې غونته وي، وزرې، نافذة چې هغه غوڅوونکی دی، غوڅوونکی دی، کلون العندم سور دی په شانته د رنګ د عندم، سور دی په شانته د رنګ د عندم، هلا سألت الخيل يا ابنة مالک ان كنت جاهلة بما لا تعلمين ته ولې تپوس نه کوې د شهسوارو نه ای د مالک لورې ته ولې تپوس نه کوې شهسوارانو نه ای لورې د مالک که چېرې ته ناخبره يې په هغه څه چې نه پوهېږې پرې چې که پرې نه پوهېږې نو تا کول شيخه تپوس وکړه کنه اذ لا ازال على رحالة صابح نهد تعاوره کلمات پښې شاته بوټي بوټي ختلي په سفر په وجه یا نه دین دا سینه بوټه ولاړی سینه ګرګسې غټې بوټه ولاړی تعاوره الکمات رانیسي هغه لره بادران رانیسي هغه لره بادران بهادران مکلمې زخمي شوي ځکه جنګ کو که نه نو چې جنګ کو نو دا مخه زخمي شوي د بادران د لاسه که نه وتارة او کله راځي ښه يأوي راځي څه شو الي حسد القصي هغه مضبوطو ليندو ته هغه مضبوطو ليندو ته راځي ښه محکمو او مضبوطو ليندو ته راځي عرم رمي چې ډېرې مضبوطي ډېرې مضبوطي ننوځم په جنګ کې جنګ کوم د جنګ په وخت کې بیا ننوځم جنګ ته و اعب عند المغنم زه بد زه بد ګړم غنیمت غنیمتونه نه راوړم جنګ کوم د بادرې کار کوم بیا مالونه نه راپټوم بد ګڼم لوټ کول د مالونو ومدجج کره الکمات نزاله لا ممعن هربا ولا مستلأمي و مدجج و په ماندې ربه ده مدجج هغه چاته وي چې د وسلې مسلح د وسلې نه ډکي ډېر کله ته هغه مسلح سړی کرې حل کومات نزاله چې بدګړي بادران خلک دا غرا کوزېدل بدګړي بادران خلک دا غرا کوزېدل بادران یې بدګړي لا ممعن هربا ولا مستلأم ممعن د امعان نه دی مضبوطوالي ته وایي لا ممعن نشي خلاصېدی ته هربا د تېښتې په لحاظ ولا مستلأم نه هغه څوک چې زغره یې اغوستي هغه هم ترې نشي خلاصېدلی یعنې هغه سړی چې مضبوط سړی او بادر سړی هغه هم ترې نه شي خلاصېدلی او هغه سړی چې تښتي ترې هغه هم ترې نه شي خلاصېدلی. ښه نو ډېر کله ترې هغه مسلح سړی چې بدګړي بادران نزاله د هغه راکوزېدل میدان ته، بادران د هغه راکوزېدل میدان ته بد ګڼي. ښه لا ممعن هربا ولا مستلأم نه شي کولی هغه څوک چې تښتي ترې بمثقف صدق چې رښتنې سوانچه شوې ده رښتنې بمثقف هغه نسبت الفرغين يهدي جرسها رښتنې دي بندونه د هغې مقومي مضبوطه ده مضبوطه ده پقه توره وام او ايسته ترې سړی يخ پخ کړم او د کاره يې وباسم پقه توره وام بس دی وروره يو څه وخت پاتې شو.